ومن حروف البدل او د حروف بدلیونه هغه یوله وهي احد عشر هغه سودی مولانا یوله اعلی ما ذکره السیب وای امام السیب ذکر کړی دی واختاره ابن جنی ابن جنی هغه غوړه کړی دی ويجمعها عدد طويته دا نسب دی کنه د یو ده نسبی تقریبی دی کنه یعنی تحقیقی خو پنیم راځي پنیم خو کې دی نشي کنه نو دا څه شی دی نسبی تقریبی نو دا په کې ذکر دی په سوال د څه په عجیب انداز سره ذکر شوی دی نو دا څه قسم کارونه هم کس کولی شي ويجمعها جمعكي عاجز طويت منها دي ته حروف بدلیه وي ها لکه عاجز حمزه نه دې کله بدل د وو نه راځي اواصلو او واصلو جیم نه دې دې کله کله بدل د چا نه راځي د یا نه د علی علی علی جون ویل کېږي د علی جون په دې دې بدل د چا نه راځي سیا دارنګ دال دې نو دال بدل د چا نه راځي دا دال کله کله بدل د تا نه راځي او بیا میقات تا ګوره نیو قاتون دی نو بدل د یانا یا بدل د چانا تا تا بدل د چانا راځي او هغه دینه بدل لازم او داسې تخمتون وخت تخمتون وخمتون کله کله د چانا راځي دوام او میم دې ګوره دې بدل د چانا راځي میمم بدل لازی نونم بدل لازی هم بدل راځي او الفم څه شي راځي بدل بس دا بدل یدی نو میم ده ها نون ده ها ده او الف تالی خو کله بدل د وونه راځي او کله د یا نه راځي کنه فاسان او دا څنګه دا هادن احراق د حمزه نه احراق احراق د چا نه راځي د حمزه نه کله کله څه راځي دا مين د دغه نه راځي ښه فوهن نه دی فمن فوهن د هان فمن یو ټکم نشي نه دا زما یاد دی والله دا ما یو ځل د بيزاوی چا د وی چې دی ځل را لمه غالب په خپل دی بیا شو په خپل څه شو بیا شو د دینه د دینه د دینه قسم نه تاو تاسو ګورئ یو مين دی په هغه کې تاسو کوشش وکړئ نو دا نیم بدل له چانه راځي مطالعه پر تعلق ساتي نور ذهنیت خوشته خو مطالعه تاسو نه کوئ نو دا ټول بدل را ل کرانه لا بیا راته هم کرتا یا جی حمزه را چانه راځي شاباش جیم د چانه راځي یا دال اطوا ادا او واو یا نه یا را چانه او تا او دا من ها کې د میمه فمن فهون کې او نون الی اخره السته شایع شپږ شایع هغه چې جمع دي چار احتمال وقد زاد بعضهم چا په کې لاو نورم ذکر کړی څه ذکر کړی مولانا نو مخکې سو یا ولا او سره نور نو څه شو هغه لام دې په اوسی په چا کې په سیلال کې لام دې په چا کې نه په سیلال کې وې څه شعر غلې دا د اثر اصیلانو خان خدا لام چې دا بدل دی د نون نه اصیلان دا لام بدل دی د چانا زیړی مازی ګرته وای او دا کرانګي زاد پچا کې په دا کرانګي صاد او زادی په صراط او په زرات کې اصل کې سو صراط او زرات ګور دام زاد چانا بدل لغل دار مخ کې ویل دي سینه فاده په جدا فکه دا اصل کې جدا ساو عین د په اعن نه کې اصل کې څه شو اعینو نو دا عین بدل د چانه راغې د حمزه نه او ساده په سراغ الدوله کې اصل کې څو روغ الدوله نو دلوي اصل کې دا عبارت څنګه دا جمع د فرغ ته وای مخرج د وبو ته وای من الدلوي د بو کې نه مخرج د وبو من الدلوي نو ساته نه راغی نو دا سو شو ټول مولانا ها بعد په باسمک کې اصل کې څه شو مس مکا او بار اخلا حتا صارت ټول سو ګرځید یول جمع و اتلس او ذکر شی دي تنه تسعه ذکر شی دي تنه شپږ چې کم مخ کې ذکر شو چې احتمین کې کم راتله شپږ غو کنه هغه په فواتحو کې ذکر دي او لام پکې ذکر دی الف لام میم او صاد پکې ذکر دی کاف عین صاد عین پکې ذکر دی عین نو شپږ او درې اما غالب په دې کې هم کېدی شي او څلې دسی چې په خپل نفس کې مدغم مدغم فيه واقع کیږي خو په مقاربو کې دا مدغم نه واقع کیږي نو دی وی او هغه چې ادغامي کیږي په خپل مثل کې ها یعنی د خپل نفس لپاره مدغم مدغم فيه دواړه واقع کیږي خو ادغامي نه کیږي په چا کې په مقاربو کې نو هغه پینځه دي حال حمزه په خپل نفس کې څه کیږي ادغام هادا په نفس کې کیږي عین دې صاد دې توادا او میم دې یادا خادا غین دې ضاد دې طا شین ذا فا واو نصفه الاقل د دې څه ذکر شوی دی نصف اقل نو مولانا سوشو چې ادغام کیږي په مثل کې ها او ادغام نه کیږي په مقاربو کې هغه سودی یو ها پنځلک وهي خمسه کنه مړه هغه پنځه دي کنه عشره دي کنه زم چې دا ولی خبر تر اوس دا د سودا عبارت خطا دی هغه ټول سودی پنځلک دلته کې عشره نشته کنه نو په او کنه خبر ته راوس راوړ هغه ټول 15 لستی حمزه یو ها دویم عین دریم صاد تلور تو 15 میم شپږ یا و خات غینت نه ابواد لس تو یو لس شین دولس زان بیا لس پا سوال لس واو 15 نصف عقل ذکر شو نصف عقل سودی و اکم کم دی دا ولنی حمزه ها عین صاد تو میم او یا د هغه نصف اکثر ذکر کا دا هغه څه ذکر کا نصف چې یو حاله قاف ته دوا کاف ته درې او را ده سلو سین دې پنځه لام دې او نون دې نو دا نصف اقل لګ اکثر دې اکثر دې دا ولې دا غمخ کې نسبی اقل ذکر شو د دې نسبی اکثر یعنی مدغم نه واقع کیږي په مقاربو کې ا مدغم فيه واقع کیږي باقي کې دین شي مدغم کړي ها هغه میم دی یو اراده دوا شین دی درې او فادا نصف هذا دین نیمه ذکر کا ټول سودی هغه مشفر مشفر سرور شو کنه نو د دې نیمه ذکر کا نیم کم کم دی میم دی او را دا نقطې د څه غلطي دي مال سره چې وړاندې کوم کتاب دی بس د څه غلط ته چې کم ځای بوله را نیسم البته کې 15 سره 10 نو لیکل لاندې نقطه و یجمع و مشقر نه مشقر کم اسفر اول دوست لاندې لیکلی و هو میم نو هو میم د کرام دا رام نو را دا میم دواړه ها دا غي نیمه ذکر ولما كانت الحروف الزلقيه هر کله چې و حروف فی زلقی زلق اصل کې طرف ته وي او زلق لسان عبارت ته د طرف لسان نه څنګه زلق لسان عبارت ته رچانا خو دلته کې د طرف لسان نسی شه دی عبارت ته لیکن دلته کې د څه ویلې شي چې طرف لسان زلق لسان طرف لسان طرف خلا د خلیم سویل پکار دي د دې تذکرہ پکې ما د شوندو شفا ول ځکه دې کې سن د سی حروف تی چار جبر طرف نه نه صادق کیږي بلکې دا شوندو نم کیږي نو دا خبره پکې ذکر کوله پکار دي هر کله چې حروف زلقي هغه چې اعتماد کوي عليها په دې بزلق پای اعتماد کې دلی شي بزلق اللسان به طرف اللسان وهي سته هغه ټول سوري یجمعها رب منفل دا رب منفل 1 2 3 4 5 6 دا ټول سو شو شپږ ما تاسو ته سنې کې د سری چلته پا او مو الته خو شي نو یوازې طرف لسان نه طرف لسان او سره د شوندو ذکر پکار دی چې دا حروف زلقی دي دا کم حروف دي نو په دې کې څومره ذکر دي مولانا سوی پکې ذکر کړی یو منټ دې کې دومره ذکر دي کنه راشته کې نشته یک ټول شپږ دي کنه را پکې ده میم پکې ده نون پکې ده او لام پکې ده نو سوې ذکر کوم دو سولوسه دو سولوسه ور ذکر کوم اسوې پریو نو دو سولوسه په دې کې څه کړم حروف حلقیه او تا ګوره ح خ عین دا ټول سوري شپږ حروف حلقي ټول سوري نو په دې کې سو ذکر شي دي په دې کې هم سولتین ذکر دي ښا څنګه ح عین ح حمزه خ او غین دا دواړه دي ذکر شي نو سولتین پکې ته شي شو او وی پکې سکړه نو دا ولی ذکر کړ اشاره کوي دې ته چې دا یو وزن د وو کلمو نه زیاتیږي نه یو وزن د چانه نه زیاتیږي وو کلمو ا دې الیوم تنسا کی اشاره ماغه ده ا یو ځل استاد شاګرد ته او ته حروف زائده سودی ناغه ته سالتمونی حدیث تاسو ته معنا کړي هغه ته چې سم ما تاسو نه تاسو نو کړي ناغه الیوم تنسا اوس ته یې کړه غوې سم نو سم یې کړه ما ته خو دې خودلی نو نو هغه وی یا احمق قد اجبتک مرتين څو ځله مې دل جواب درکړ یو ځل سالتمونی حقی او بیا الیوم نو دې کې و حرفونه ذکر کړ تنبیها علی ذلک دا وجر تنبینا علی ذلک په دې چې بناګانی د مزیدو د سبای او نزیاتې دلې نشي نو په دې طرز او طریقې سره چې چا د استادانو سره ناس تولاړه نه کړي بلکې کې کړي می وراتګ نشي کولای نو معلومه شو دا خبره چې دا من عند الله